خوشاله دي پاتې کړې شوی د جهاد نه بمقعدهم په خپل ناسته باندې خلاف رسول الله خلاف د رسول د الله نه او دیو بدګنی چې jihad وکي په خپل مالونو په خپل نفسونو باندې په لار د الله کې او نور توای وقالو لا تنفروا في الحر وای چې موزه په سخت ګرمای کې په ګرمای قل نار جهنم دا جواب تو اور د جهنم اشد حروا ډیر سخت ده ډیر سخت گرم دی اشد حروا سخت دی د حیثیت د گرمینا ولو کانو یفقهون ا په دې شرط کدی کوی دی دا خبرې به نه کوي پدې کې درې صفات قبیحه د منافقانو 63 66 67 خلاف رسول الله من په مخالفت د رسول الله کې ناس قل نار جهنم اشد حرا زکه د دنیا اور د اخر د اور په مقابله کې ډېر کمزور ډېر کمزور مراد د امر نه خبر ده و دې جاړي معنی و به جاړي په آخرت کې ډېر زمانہ فتح الرحمن د شاه ولی الله محدث دهلوی دا سی ویلې فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ نو که واپس کی تعالی را الله یو ډلې تر دیونه فاستاذنوک للخروج پس اجازه غواړي ستانه د پاره د وته وا د الله د دین نه تختیدون کیو دوز دی له خلکو نو هغه شرم پټاو نو پیغمبر ته چې موږ بس تا سره وضو ولن تقاتلوا معي عدوا هچر جهاد مکوي زما په ملګرتیا کې د دشمن سره انکم یقینا تاسو خوشاله شوي په ناست باندې اول کرت اول کرت تاسو په ناست خوشاله فقعدو پس کې نه مال خالفین سرا درست پات کې دونکو نام ولا تصلي على احد منهم مات ابدا پدې کې منع د منځه د جنازې نه ده په منافقانو او د قبر په خوا کې د دعا کولو هغه ته اے پیغمبر اولا تصلی منز د جنازه مکوا په یو تند دیوانه ما تا چې مرشي ابدا هیڅ کلام او مو درېګا په خوا د قبر د دکې د پاره د دعا یقینا دیو کفر کړ دې په الله او پر رسول دا غمانی او دیو مړ دی په داسې حال کې چې نا فرمانو سبب د نزول پر روایت د شیخینو کې هر کله چې عبد الله ابن ابي مړ شو نو د ذوی عبد الله راغې نبی عليه الصلاه والسلام ته چې اې د الله پیغمبره قمیص راکا چې کفن ورکم پدې کې ابا هو خپل پلار ته کفن ورکما پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم الله سونا نرم دل پیغمبر فاطا خپل مبارک قمیص ورلا ورکو بیا درخواست د جنازې ورته وکړو چې مونږ د جنازې په وکا فاسد نبی صلی الله علیه وسلم چې مونږ د جنازې ابو بکر نبی علیہ السلام د صادر نه ونی اے د الله رسول ولې ته الله نه منع کړي وی عمر الله مال اختیار را کړي مدایاتونه نازل شو وګوره بخاری 4670 مسلم کې حدیث نمبر 2400 آی کې وګوره ولا تقم على قبره مودرګه د په قبر قبر باندې سړی نه ودري یعنی په خوا د قبر کې مودرګه الله او د دینه دا معلومه شو چې د قبر په خوا کې د فراغت نه رستو چې د دفن د مړی نه رستو د قبر په خوا کې ودرې دې چې د پاره د دعا لکه عثمان رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې پیغمبر خدا با کړه د دفن د مړی نه فارغ شو وقف علی او بدر دم او ویلا استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبت پرور د پارا بخنه غواړی اوس ورله تثبت غواړی ولی فإنه الآن يسأل ذکر دنه به سوال کیږي چې الله ورته په سوال کې اسانتیا راولي الله ابو داود کې دا روایت ده مرقات کې هم دا روایت ده علامہ نووی سے پال مجموع کې هم په دې باندې پورا باس کړي نو د قبر په خوا کې د دفن نه ورستو بیا دعا کولای شي او دا شرعي طریقه ده ها د جنازې نه متصل رستو دعا ثابت نه ده دعا په خپل جنازه دعا ده کنه وګورئ بحر الرایق 83 صفحه دې کې زور نه ده مالدارانو ته هغه مالدارانو منافقانو ته چې سره د مال نه ته د الله د دین د سربلندۍ د پاره تیار نه کله چې نازل کړي شی او صورت اپای کې دا مسلې ان امنو بالله چې مان راوړې په الله باندې او jihad کوي په ملګرتیا د رسول کې نو د منافقانو بغیر د عذر نه بغیر د عذر بغیر د اظهار د علت نه دیو اس کې ناشته په کور کې خپل کار وکړي مړه نبی ستا وای جرأتن علی الله فالله باندې جرأت کاو فالله باندې جرأت کاو زاد المسیر وای لیس علی الضعفاء یا الله کمزوري چې پاتې شوی دی الله یې نشته په کمزور باندې او نه په مریضانو باندې او نه په کسانو باندې چې نه مومي هغه څه چې خرج کې دی او څه ګنا اذان صحو لله کله چې خیر خای لټی دا الله او د الله د رسول نشته په احسان کوونکو باندې من سبیل سلار د ملامتیا الله د بخون کې مهربان د آیات کې د معذورینو درې قسمونو چې هغه په عذر عذر شرعي د جهاد نه پاتې یو ضعفا شلان ګډان د مریضان چې د مرض په وجبانه طاقت نه لري داو کسانو نبی علیہ السلام ته په غزوه تبوک کې راغل او ورته اے د الله رسول سورلی مولا سورلی پکار دی پیغمبر وی فلم یجد زنمم هغه چې تاسو په بار کما فتولوا اذا ما اتوک کله چراغ لتا ته لتحملهم چې تاسو سورلی ورکې دی او تا من بار کې دی ولرا سورلی ورکې قل تانو تا ورته الله اجدو زنممم هغه څه چې تاسو سوار کم پاغه ما سره سورلی نشته ده ژوند پیغمبر ده بے وسه ده چاله څه شي نشي ورکوله زړی ګواړي خو څه شي چاله دی عمرې تلاړ شي وای بابا کوکړلې اور پتور دی مزارم په جا جا کې نظرې چړای شهیدوں سے جا جا کې مانګې دعای پیغمبر ژوندې نبی دی محبوب عالم دی